دا دریم باب چې دی نو دی کې دا باب د بیا د دې د نشورو شي او دا برسیږي تر آیت نمبر 350 54 نمبر آیات پورې بدا باب په دې باب کې بسې په دې کې بیا بل دلیل عقلی او ته ذکر کوي په توحید باندې پینځم او داغی نه پس ورته بیا زجر ذکر زجرونه دی خو ډیر زجرونه دی ا دولسم دیار لسم سوار لسم پندل لسم شپارسم ولسم اتلسم نلسم شلم یوشتم ها دا به داسې رواني ښا دویشتم درویشتم تر هغه دغه پورې چکم دی درویشتم داسې درویشت تمه پوری به دا دغه څور کوي دا به زجرونه ور کوي راټنې به کله یو عمل د کافرو ذکر کوي کله بل ذکر کوي کله بل ذکر کوي چې ګوره کم خلق عقیده د دې ذکر کوي عقیده خدا دعوه خدا دا چې ها اولای شفاعنا عند الله کم خلق چې دا خبره کوي چې ها اولای شفاعنا عند الله دا زمون سفارشان دي بلا اذن او شفاعت قهری براله کوي نو دا هغه خلکو کې دا د اعمال موجود تاسو ګورئ قل ورته وای من يرزقكم من السماء والارض دلائل کې ما تاسو ته ویلو په دلیل کې دلیل عقلی کې بیا دوه قسم جوړ کړی کو یاد کې مرাজি اول دلائل عقلیه محضو او یو قسم دلائل عقلی اعترافی یادم دي نو هغه دلائل عقلی اعترافی بیا دوه قسم یو هغه کې صریحی او یو ثبوتی یو هغه دلائل چې هغه په خلی باندې په خپل اقرار وکي او یو هغه دي چې هغه خاموشي اختیار کړي نو په دې کې دا اول دلیل چې ذکر کړي نو دا دلیل عقلی اعترافي صریحي دی ګوره ورته قل ورته وایا من يرزقکم سوک روزي در کوي تاسو من السماء الى اسمان نا خو ابو باران سره والارض او د زمکه نه پر رزق سره ام من يملك السمع یا سوک مالک دے سوک اختیار من دے السمع د غوګونو والابصار او دسترګو ومن یخرج الحی او سوک راو باسی ژوند دے من المیت د مړینا و یخرج المیت او سوک راو باسی مړ من الحی د ژوندینا ومن یدبر الامر او سوک انتظام کوي د ټولو کارونو د عالم دا سوک کوي نو دین دې ته تاسو کې چې دا کارونه څوک کوي د مشرکان ته وای نو فسيقولون الله نو زرد چې او بوي دا مشرکان الله اے مشرکان منل چې دا کارونه څوک کوي الله یې کوي ها خو دومره خبره و چې دا عقیده به صلی الله علیه چې زمونږ د خدایان چې دي نو دای به شفاعت مونږ لکې مونږ له بسلا کوي شفاعت بکې د چا په دربار کې وکوي دا الله په دربار فسيقولون الله فقلنا ورتوایا افلا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوی د شرک او کفر نه چې په دې پویږي چې د الله الله تعالی دا کارونه کوي نو په عبادت کې په دعا کې په دې نور سيزونو کې سره ولې بل څوک شریک وي فذالکم الله نو دا کارونه کوونکې الله تعالی ربکم دارت تاسو د الحق فرشتیا باندې فما ذا بعد الحق نو دوی وی سید ایبا ولیکن دا خبره را چې زمونږ دا قوم څه گزاره کوي الله وی دا څه فروعي اختلاف ونه دی چې په دې کې بدوار جانب ته حق راشي چې زمونږ مذهب هم حق او غبل مذهب هم حق نه دا اصولی اختلاف ته دا عقیدی اختلاف ته دا عقیدی په اختلاف کې حق یو جانب دی نو ځکه وای فما ذا بعد الحق نشته دې پس د حق نه یا غیر د حق نه الا الضلال مگر گمراهی ده فانا تصرفون نو کوم خوا تعالی ول شی تاسو کذالک حقت کلمت ربک اوس زجر ورکی او زجر ورکی په سبان دی په ضلال باندې کذالک حقت کلمت ربک دارنګ ثابت شوی دا کلمه در ربستا کلمه وعده فیصله در ربستا کلمه ربک قضاء ربک فیصله در ربستا علی الذین پاکستان باندې فسقو چې هغه فسق کړي دي هغه باندې سخت فیصله کړي دا انهم لا یؤمنون بس دا فیصله په ثابته ده چې دوی ایمان نه راوړي دا به دغه شانتی وی الله وی کړي ته هر څومره دعوت ته چلی اوس دای زجر ورکو اوس بل زجر ورکي په سبان دي په افت باندې چې تاسو د حق نه ولې اړولې شيخه او دلیل ورته ذکر کوي قل ورته وایا هل من شرکائکم آیا اشتر شریکان تاسو نه من هغه څوک یبدا الخلق چې اول پیدا کی مخلوق ثم يعيده بیا دوباره را پیدا کی دا څوک شته دی نو دوی خاموش شو خا اوس دا دلیل عقلی دی اعتراضی دی خو سکوتی دی خاموشی دوی اختیار کړ دوی جواب نه ورکړي ځکه جواب نه ورکړي چې په اول ځل پوښتنه چې جواب مو ورکړو نه غولټه په مونږ راغی نو چې ولټه په مونږ راغی لہذا خبره مکه او بس غلې پاتې شه نو قل ورته وای الله چې دوی جواب نه درکې نو ته ورته وای الله یبدا الخلق الله اول پیدا کوي مخلوق ثم يعيده بیا دوباره پیدا کوي فانا تفكون نو کم خوا اړول شي تاسو د حق نه کم خوا اړول شي تاسو د توحید د الله نه اوس بل زجر ورکی پس باندې په حکم شرکی باندې چې شرکی فیصله دوی کوي هغه څه دی قل ورته وای حل من شرکائکم آیا اشتدلی شریکان استادنا من هغه څوک یهدی ال الحق چې هدایت کی حق تا حق سره اور سیدا څوک شتا نشته دی قل ورته وای الله يهدي الله تعالی لا رخي للحق حقا افمن يهدي نو الله خو خي تاسو دا نشي کوله اوس راځي موازنه کو افمن يهدي الى الحق آیا هغه څوک چې هدایت کول شي حق ته حق هغه ډیر حقدار دی اي يتبع صداق تابعداري وکړي شي ام من یا هغه څوک د تابعداري حقدار دی لا یهدی چې هغه په خپل هم په هدایت نه دی الا ان یهدا مگر کاغه ته هدایت کړی شي هغه په خپل هدایت باندې نه دی بلکې هغه ته قبل سو هدایت چې نه په هدایت بشي نو هغه د عدد تابعداري په کار ده کدا هغه ذات تابعداري په کار ده چې هغه هدایت حق ته کولی شي دا هغه ذات په کار ده فمالکم کیف تحکمون نو سشوی تاسو لرا کیف تحکمون سرنګ فیصله کوي تاسو ناشنا فیصلین دي چې دا هغه چا د تابعداري ها دغه کوي حکم کوي چې هغه په خپل په هدایت نه دی او دا هغه چا تابعداري پرېږدي چې هغه هدایت کوي حق طرف ته هغه پس نه دی و ما يتبع اکثرهم الا ظننا اوس بل بغیر د په اتباع د ظن باندې الله وی دی ګمان پس روان دي څه دلیل ورته شته دی نه و ما يتبع اکثرهم تابعداري نه کوي ډیر د دوی نه الا ظنن مگر د ګمان ګمان پس روان دی ان الظن ګمان هغه بی دلیل ګمان هغه غیر شرعی ګمان هغه پس روان دی اوس وای ان الظن یقینا ګمان چې دی ګمان شرعی دلته د ظن مراد دی ظن شرعی دی لا یغنی من الحق شیئا فائدہ نه ور کوي من الحق حق من الحق نه فائدہ کوي حق شیئا هیڅ قسمه اے کسل ګمانونه یو ځای شي کنه یو حق ته یو یقین ته نه جوړیږي یو یقین ته نه نه جوړیږي الله وای دوی سپس روان دي ګمان پسې نو د ګمانونو عقیده ولا عقیده وی ګمان خو که شرعي شي د یقین مقابله نشي کوله نو چې ګمان غیر شرعي شي هغه بیا د یقین سره مقابله وکي ها ان الله علیم بما يفعلون یقینا الله تعالی پوهه ده پاغه سبانه چې دوی کوي و ما کان هذا القران ان یفترا من دون الله دا اوس تصدیق د قران چې د قران صداقت بیانې چې قران د الله تعالی رښتونه کتاب دی دا اومنه په دې باندې واسطه اصلاح کیږي دا د هدایت کتاب دی فما كان هذا القران نره دا قران یفترا چې ځان نه جوړ کړي من دون الله غیر د الله نه ولکن تصدیق الذي لیکن دا قران تصدیق کون کې دا کتابونو له بین دی چې مخکې دا د ندی او تفصیل الكتاب او تفصیل د کتابونو په خوانو دی لا ریب فیه نشتره شک پد کې من رب العالمین او د طرف د رب العالمین نه دی ام یقولون افترا اوس چې دا قران صداقت بیان کو نو بیا زجر دی ښا شپاړسم زجر په نسبت د افترا قران ته دوی قران ته د دروغ نسبت کوي وای دا د ځان نه جوړ کړي دي ام یقولون بل یقولون بلکې وای دا کافران افتراه د ځان نه جوړ کړي دا قران قل ورته وای فاتو کما د ځان نه جوړ کړي نو تاسو راوړی به صورت یو صورت مثله د دې غوندې د دې غوندې تاسو یو صورت جوړ کړي تاسو هم عربی تاسو خو فصحاب لغای تاسو خو شاعران دي تاسو خو کتابونه لیکلم کولای شي راځي تاسو هم داسې جوړ کړئ کنه پتا څه چل شوی دی چې نه شي جوړول معلومه دا شوا چې دا ما د ځان نن جوړ کړی دا د الله تر طرف نه دی ودعو من استطاعتم او مدد کوي هغه څوک استطاعتم مدد غواړي د هغه چانه چې تاسو طاقت کیږي من دون الله غیر د الله نه ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی په دې خبره کې چې ما د ځان نه جوړ کړی دی الله وای دا نه دا بلکې دوی څه کوي دوی اصل کې په دې قران پوېږي نه د قران علم ته دوی علم نه رسیږي نو بس دوی ته انکار وکړي دوی څه وکړي انکار وکړي نو دا اوس زجر د په تکذیب قران تر دروغ نسبت کول بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بلکې دوی دروغ جن غني ما هغه کتاب لم يحيطوا چې دوی نه راګر کړي بعلمه په علم خپل کې ها په دای بعلمه چې دوی احاطه نه کړي په علم د الله باندې د ادم بعلمه په علم د قران باندې دوی د قران په علم باندې علم راغلي نه دي د قران علم باندې پوهیږي نه نو بس وای دا دروغ دي سوي دا دروغ دي نو دغه خبره دوی ځکه کوي چې دوی په نه پوهیږي ولما یاتهم تاویله او نه دی راغله دوی ته تاویله حقیقت د قران قران په حقیقت پوهی نه دي یا معنی دا ده ولما یاتهم تاویلو نه دی راغلی دوی ته انجام د تکذیب د قران انجام د تکذیب د قران څه دی انجام دا چې عذاب راځي په دوی لا عذاب نه دی راغلی د دې په مقابله کې ځکه دوی وته دروغجن وای کذالک کذب الذین من قبلهم دارنګي دروغجن ګړدیو آ کسانو چې مخکې دوی نو نو فنظر وګوره کیف کان عاقبت الظالمین څنګه انجام د ظالمانو خلقو ومنهم بعد دې کافرونه من هغه دې یؤمن به چې ایمان راوړي په دې قران باندې دا قران منی چې دا د الله کتاب دی ها ومنهم بعد دوینا د دې مشرکانو نه من هغه دې لا یؤمن به چې ایمان نه راوړي په دې باندې نو چې مشرک شو منهم څنګه چې دې په ایمان راوړي او چې ایمان په راوړل دا کافر پاتې شو نه کا نه کافر خو پاتې نشو نو قران خو وای ومنهم بعد دې مشرکان دا بیا څه معنی شو دا مزاری معنی کوي ومنهم بعض د مشرکانو نه من غدي یؤمن به چې یقین دې په دې قران باندې خو ایمان په نه راوړي ومنهم بعض داسې دي لا یؤمن به چې د سره په یقین نه لري د سره په یقین نه لري یا دیو مان دادا و منهم بعض الذی کافرون من غد یؤمن به چې په آینده کې به ایمان راوړي په دې قران باندې و منهم بعض الذی من غد لا یؤمن به چې په آینده کې ایمان نه راوړي و ربک او رب تاسو اعلم او پوهه دې بالمفسدین په فسادیانو خلقو دا فسادیان دي چې قران ته دروغ وای قران ته نسبت د افترا کوي دا مفسدین خلق چې الله وې دی خپې جنم پویم پلا ما ته معلوم دي چې کم به ایمان راوړي کم به کم به نه راوړي و ان کذبوک فقل لي عملي اوس چې پیغمبر ته دا دمرا دلایل ورته راوړي او دوی نه مني نو خامخا غم خپکیږي نو چې خپکیږي الله تعالی هغه ته تسلی ورکړي خپکیږي ما و ان کذبوک او که چرته دوی ته دروغ جن وګڼل نو فقل تو ورته وایا لي عملي ولو کانوا لا يعقلون اگر چې ها سره د دین اغوی عقلم نلری اے کون دې ته ته خبره کې هغه په ناوي خو بیا داسې وو کې چې کله خبره یا پتی زو کې یا یو انداز وته جوړ کې نو څه به پوي شي خو لیکن دا خبره ده چې هم کون دې او هم لیوانه دې بیا عقل دې نو بیا باغ څنګه پوي هغه بل چا نه بیا پوي ځکه الله وای افا انت تسمع الصم آیاتی اورول شي کونتا ولو کانوا یاقلون سره د دینه اگر سره د دینه چې هغه عقل هم نلري دی ونیم دی افا ومنهم بعض دوینا من غدی ينظر الیک چې ګوري تا تا اے تا تا ګوري خدا دغه پسترګو دی په دې سترګو د زړه سترګې لاندې دي ښا دا بل زجر دې پچا باندې پړوندوالي د دوی باندې د حق نه چې د حق نه د خلک لاندې دي اف انت تهد العمیا نو آیات اورول شي آیات هدايه لار خودل شي العمیا لنتا ولو کانوا لا یبصرون اگر چې سره د دین هغه چې لا یبصرون د زړه بصیرت هم نه لري اے یو سره د پسترګو خړون دی نو هغه ته هم تلار نشي خودلې خو بیا هم دا یو لار یو سیستم ورته وکړي چې د زړه بصیرت کار کوي خو چې هم پستر ګور په دې ستر ګورون دی هم د زړه پستر ګورون دی هغه ته به تسلار اوخه هغه لار او غرق دی نو دا وایي چې دا کافران چې دا د زړه پستر ګوړان دي دوی ته تنه شورولې ان الله لا یظلم الناس اوس بل زجر ور کوي دای سره د دینه چړان دي کان دي خو په خپل بازان باندې ظلم هم کوي ښا ان الله لا یظلم الناس یقینا الله تعالی ظلم نه کوي په خلق باندې شي ان هیڅ ظلم ولکن الناس لیکن خلق انفسهم فزانون خپل باندې یظلمون ظلم کوونکې دي و یوم یحشرهم دای بل زجر خی وشتم ها و یوم یحشرهم خدا اوس تخویف ور کوي تخویف ور کوي او په دې کې بیا وروسته تسلی د نبی علی السلام ته دای ته وای چې ګورا قیامت کې براشي ماتا او حالت تم ډیر خراب وي خاصنګ وي و یوم یحشرهم پاور باندې چې راځم به کې الله دوی څنګه وای نو دوی بداسي ظنو دوی به ګمان کوي کعلم یلبسو الا ساعه من نهار لکه چې دوی نه تیر کړي په دنیا کې وخت مگر یو ساعت تورځي اے دومره باورته دنیا دا ژوند لک کارشی کنه یو بل نو تاسو کوي یتساءلون بینهم بل کې راځي یو بل نو پښتنه کوي نو یو ورته وای کنه الا بستم الا یوما الکه یو ورځ یو دا کرا دی الا بستم الا عشرا تاسو لس ورځې په دنیا کې تیری کړې دي یو بل ته وای یو موږ لس ورځې دنیا کې بل وای نه مړ یو ورځ نو دا یو پکې ډیر خيار دی په دبانې ډیر غم دی نو دی وی ان لبستم لم یلبسو الا ساعتا من نهار الکه د ورځ یو ساعت مو تیر کړی دی او نشته د ورځ مرزم په دنیا کې نه لې تیر کړی دا به ډیر سخت تکلیف ته وجنه د دوی نه حالت تیر شوی یتعارفون بینهم یتعارفون بینهم پی جنب خپل میانس کې دوی یو بلخا او دا خو فلانه دا فلانه او په داسې طریقه چې یو بل ته فائدہ ورکی فلا انصاب بینهم دغه نسبونه به ختم شوي فائدہ نشي ورکول یو بل ته خا قد خسر الذين كذبوا یقینا تاوانیان چې واکسان چې دروغجنې ګڼلو بلقاء الله ملاقات الله تعالی قیامت وما كانوا مهتدين او نه دوی هدایت مندون کی و اما نرینک بعد الذین عیدهم او نتوفینک اوس پیغمبر خفه شو خامخا چې د دی په دومره دلایل نه منی نه منی نو الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي و اما نرینک او کچرته او خیو مونږ تا تا بعض الذی بعض اغه عذاب نعدهم چې مونږه وعده کو د کافر سره نو فتراهم تبه ویني چې عذاب به راشي او نتوفینک یا به مونږه مونږه تا وفات کو فالینا مرجعهم نو بیا به عذاب کو نو په قیامت کې به ویني فالینا مرجعهم نو مونږ طرف ته دا واپس دي دوی ثم ثم الله شهید بیا الله تعالی گواهه علامه پاس باندې فعلون چې دا خلک کوي ولکل امه الرسول او د پاره د هر ډلې یو رسول دی فیدا جاء رسولهم نو کله چې راشي رسول د دې خلکو فکذبوه نو بیا دې دروغجنو غني نو چې دروغجنو غني نو قضیه بینهم بالقسط بیا د خلکو ترمنځ دا په انصاف فیصله وشي نو دغه شان تم د دې خپل قوم رسولي نو چې ته دوی ترالی او تی و نه منل تی دروغجنو غنلې نو د دوی ترمنځ او فیصله په انصاف وشي یا فاذا جاء رسولهم کله چې راشي په قیامت کې رسول د خلکو اے په قیامت کې با رسول راشي په خپل قوم باندې بګوایو کی زما دې قوم الله د نوم منل نو چې دا گوايو شي نو قضیه بینهم بالقسط فیصله به وکړي چې دوی په میانس کې په انصاف سره وهم لا یظلمون او په داسې حال کې چې په دوی به ظلم نشي کوله ويقولون متى هذا الوعد دویشتم زجرخه دویشتم زجر په سبانه دی دوی قیامت ډیر لری غنی وای نشته د قیامت کله وای دا کله وای سوال چې کوي دا د دې پاره کې چې غنی نشته دی نو بعید غنی الله وای وای یقولون وای دا کافران متا هاذ الوعد چې تو تو چې عذاب برا دی نو دوی وای خدا د عذاب وعده وکړي متا هاذ الوعد کله پیدا وعده د عذاب ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی درای ولا کنه قل ورته وای لا املک لنفسي و زه خو ما ته معلومات نشته لې ما ته تاریخ معلوم دی ان زما په وخت کې چې دې لپاره ولم را ولي به الله در باندې قل ورته وای لا املک زه اختیار نه لرم لنفسي د ځان لپاره ضررن د تکلیف ورکولو نو د تکلیف د فکولو ولا نفعا او نه د نفع حاصلولو الا ما شاء الله لكن ما شاء الله فيفعل لیکن الله چې غواړي نو ما ته تکلیف سره کوي یا زما نه فرا کوي دا خدای الله په اختیار کې دي لکل امه اجل د پاره د هر ډلې اجل یو نیټه معلومه ده نیټه معلومه را پاغي بمړ کیږي اذا جاء اجلهم کله چې راشي نیټه دا غوي د عذاب یا د مرګ فلا یستاخرون ساعتا نو ورستو کیږي یو ساعت ولا یستقدمون او نو وړاندې کیږي امر تویل چې دې لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون یو ځل تیر شي ویلي نو ماذا یستعجلو منه المجرمون اے ماذا د دې ماذا معنی دا ایو تدبیر عندکم کم تدبیر د تاسو سره پوښوی د پاره د دفقول د عذاب یستعجل منه المجرمون چې د هغه په وجه باندې کم تدبیر د دوی سره د عذاب یستعجل منه المجرمون چې دا مجرمان د هغه په وجه باندې جلدی کوي چرای ولا مونږ دې پسکو مونږ په ځان نه عذاب دفقو مونږ په ځان نه عذاب دفقو ها یا باز وی دا ماذا چې دا استفهام د تفخیم د پاره سلو شعر وی دا قیامت یستعجل منه المجرمون چې په تلوار سره په جلدی سره غواړي دا مجرمان دوی دا غي د لویوالي د عظمت نه خبر دي ډیر غټ شعر دوی دومره جلدی غواړي رای ولا رای ولا اسانه خبره ذکر ده نو تاسو په سبانه د ځان نه عذاب د فکوي نو دوی وی او وی مونږ په هغه ټیم کې ایمان راوړو کنه په ایمان به د ځان نه دفکو د عذاب کنه الله ورته وی ثم اذا ما وقع آیا بیا چې کله واقع شي د عذاب امنتم به تاسو به ایمان راوړی په دې عذاب باندې چې عذاب راشي بیا به ایمان راوړی الله وی نه آل آنا اوس چې عذاب راغی ایمان راوړي وقد کنتم به تستعجلون او مخکې خو تاسو په تلوار سره دا عذاب غوښتو مخکې خو دې وی چې زرد راشي زرد راشي اوس ایمان راوړي اوس ایمان نه قبليږي ها ثم قيل للذين ظلموا بیا په ویل شي کسانو چې ظالمان دي ذوقوا عذاب الخلد اوس کوي عذاب د همیشوالي د همیشوالي عذاب سوال دی سوال دا دی د همیشوالي عذاب څنګه دا خو دنیا عذاب دی عذاب الخلد خدا آخرت عذاب دی جواب دا دی چې نه کنه دا مجرم چې دلته په عذاب راغی نه د دینه پس قبر ته لاړو نو په قبر کې هم دغه حال دی نو بیا د قبر نه پس حشر ته لاړو نو په حشر کې هم دغه حال دی نو د حشر نه پس جهنم ته لاړو هلته هم دغه حال دی نو عذاب د همیشوالي نشو ټول مر عذاب چې پیدا هل تو جزاون بدله نشي در کول تاسو ته الا بما مگر بدله د هغه عمل نو کنتم تکسبون چې وای تاسو کوون کې داغه ويستنبئونک نو بیا چې کله ته ته وای چې عذاب راشي بیا ایمان نه قبليږي او عذاب برازي نو دوی څه کوي دوی سره ټوکو په تور باندې دا بل زجر دی ښا په انکار د قیامت باندې دوی څه وایي ويستنبئونک او ځان خبرې د تانا پښتنه کوي د تانا احق هو آیا رښتیا ده تاسو چې مونږ ته وایي عذاب برازي دا رښتیا وای نو قل ته ورته وایي ای نعم اولنا وربي قسم می دی پر رب زما انه لحق یقینا دا قیامت رښتیا ده پوه شئ قسم می دی پر رب زما بالکل دا رښتیا ده سلور واره په قران کې ما تاسو ته ویلو قسم خوړل شوی دی په قیامت په اثبات باندې هغه یو دادی و ما انتم بمعجزین او نه تاسو کمزوري کوونکې الله تعالی لرا الله نشي کمزوري کول دی وی خزا چې عذاب راشي نو موږ به ته اوتختو کنه الله وی وته ما نه چرته تختی یا به الله موږ کمزورې کو موږ به لانجه جوړه کو ځان به بچو الله وی مانش کمزورې کولی ولو ان لكل نفس نو دوی وی چې کمزورې کولم نشو نو فدیه به ورکو جرمانه به ورکو ځان بخلاص کونو الله وی جرمانی نه قبليږي ولو ان لكل نفس کچرته شي د پاره د هر یو نفس ظلمت چې ظلم کړي دي ما فی الارض ټول هغه مال چې پزمکه کې دي کبل فرض اول پښتنه وکشي لفتدت به نو دې به د غزا خلان خلاصي په دغه مال باندې خو ولکن و اثرون بعضی وی و اظهر الندامتا اصرار وی په دوه معنی سره دی پټاول او کارا کول دوار دی نو و اثر الندامتا کارا به کې پیمان کیا یو دل دی پټا کی بیا بیا رست را کارا کی جو هو دا نس کول د خلکو مخ کې بیا اقرار کړي و قضی بینهم فیصله به وکړي چې په میان د دوی کې بل قسط په انصاف سره و هم لا یظلمون او حال دار چې په دوی به ظلم نشي کوله دا تر دې پورې سلور پنځوستم آیات پورې دا تو دا دریم بابو په دې دریم باب کې یو دلیل عقلی او دا غینه پس ډیر زواجر چې بعض پکې هغه د توحید په انکار د شرک پرد کیو او بعد د قیامت په انکار باندې او بعد د قران په انکار باندې په دې باندې وتصور کړ زجرونه ورته ورکړ دا زجرونه چې ورکړ اوس بیا مې څه تخویف هم ورکړو